مخکې د دوه رکعاتو نکولو نه فی ای وقت دخلا هر وخت چې وردن نشو دا شافعی المسلک ته دا امام نووي رحم الله ا د شوافی مسلک دا چې کوم وخت وردن نشوي او سبب موجود شنو اگر که پس د سبا د مزنه سنت چاکور کې جمعات لراغ نه وي د تحیت المسجد دوه رکعاته کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی اذا دخل احدكم المسجد کله چې را دن نشي او پتا سو کې جمعه تا فلا یجلس کی نی دینا حتا یصلی رکعتین چې دو رکعاتو کی نو دا ګور زنانو نارینو ټولو ته تحیت المسجد د پیغمبر یو سنت ته مالې ویشه به دوه رکعات وکړه دا حدیث قولی شو متفقن علیه